ولیسه کې بیان د مشرکینو ای سره د قتال حکم او د ای سلور اقسام دویم ایسه کې بیان د اهل کتابو دا ای سره د قتال حکم او د غي دیار لس وجوهات او علتونه بیان کړ چې په دې دیارلسو وجو دوی سره قتال روا دی اوس د دې آیت نمبر 38 نه 99 پورې دا د درې مې ډلې منافقانو بیان منافقانو سره د قتال او د جهاد حکم بیانای کم بیرونی منافق ده داغه سره به جهادي په توره اندرونی منافق مدینه کې او هغه سره قتال ده خو بل لسان په جوابان او تقریبا څه ستر یا څه د پاسه خباستونه د منافقانو په دې حصہ کې بیانې او یا د څه د پاسه او یا هغه نخې بخی شاید چې دی بیاس کې به لیکل شي شته په انسه بس خبره ختمه شو اسانه شو ما تکه او دا د منافقانو قباحتونه اقسام دا د غزوه تبوک د غزوه په تناظر کې بیان شوی غزوه تبوک تبوک شوی وکړ غزوه تبوک مو ویلو دا د نبی علیہ الصلات والسلام داغه بین الاقوامی انقلاب او علمگیریت سره ابتدا ده چې دا دغه ځای نه وشي چې د هغه دور لوی سپر طاقت سره مقابله له پیغمبر ووت نو دا بین الاقوامیت ته اشاره سخت غزوه وا رجب کې شوی وا نه هم کالو د هجرت تعداد د مسلمانانو کې اختلاف دی دیر زره یا سلویغ زره یا اویا زره مسلمانان روان شوي او مقابله د هرقل سره و د روم ځکه د روم باچا هرقل د شام په سرحداتو باندې فوجونه اچولي وو، خطره وه مدینې ته. نبي علیه السلام ته چې پته ولګېده نو هغوی اعلان وکړ او دا نفیر عام و، نور جهادونه نفیر عام نو عام اعلان و، ټول روزه زوبه مقابله سخته هغه تقریبا سه ایک لاک فوج په سرحداتو اچولی هغه وخت نو نبی علیہ السلام شام طرف روان شو د مدینه نه تبوک تقریبا 800 کیلومتر فاصله کې 800 لکه سړی چې د زینه تقریبا چرته زی دا سه لاهور واخل او سخت ګرمي وا جون جولای میاش جولای اگست چې دلته کوم سخته ګرمي او دې سفر باندې یو میاش لګېدلې ده انا جانا خو جهاد نه دی شوی ځکه دی چې ورسېدل ای ته اطلاع رااله نه ای فوجونه لرې کړل نو بس دام فتح و واپس رااله خداغه بین الاقوامیت او علمگیریت او بین الاقوامی انقلاب ابتدا پیغمبر دغه نه وکړه نو دغه غزوه کې منافقان شاته شوی دي نو دا اوی خباستونه بیانای بس د پس منظر ده او خلاصه بز د ټول حصے بدای چې دې کې یو خو د منافقانو قبایح 70 کم او بیش دویم زواجر منافقانو ته درم اقسام خمسه د منافقینو منهم منهم په لفظ سر به ذکر شي تخویفات او بشارات به ذکر کی بل ترغیبات به بار باری جهاد تا او بیان د معذورینو کوم چې معذور دي نه دي تلی نه داغي عذر خیر ده منافق بلا عذر پاتې شوی دا پنځه شپږ خبرې به دې ټول حصے خلاصي بس یا ایو الذین آمنوا ما لكم اذا قیل لكم انفروا فی سبیل الله زواجرم دی او قبایح هم شروع شو دا اول ترغیب ورکی قتال ته او زجر منافقانو ته ای ایمان والو مالکم سری تاسو لرا اذا قیل لکم کله چې درته ویل شي انفرو فی سبیل الله زید الله پلار کې غزوه تبوک خدا امنون مراد مفسرون منافقان صرف په خلی باندې چې د ایمان داوا کړی نو یا ای الذین آمنو اے په خلی باندې د ایمان داوا کوونکو مالکم څه دي تاسو لره کله چې درته وویل شي ځئ د الله په لار کې خاص کر دې موقع باندې تبوک ته نو استاقلتم الی الارض تاسو درانه شې زمکه ته زمکه ته درنېدل یعنی چړې په زمکه کینی او نه پاجي یعنی سستی مراد سستی کوي په جهاد کې ارزیتم نه یو صفته اسش خباست اساقلتم الى الارض ارزیتم بالحیات الدنیا تاسو خوخ یې په ژوند د دنیا من الاخرت په مقابله د آخرت کې خوشاله یې په ژوند د دنیا من الاخره په مقابله د آخرت کې دنیا په آخرت غوړه کول دویم فما متاع الحیات الدنیا نو نه د فائدہ د جن د دنیا فل اخرت په مقابله د اخرت کې الا قلیل مگر معمولی معمولی شی الا تنفرو کلا نړی جهاد لري عذبکم عذاب الیما سزا بدل در کی الله سزا درناکا دا تخویب شو په ترک د جهاد ويستبدل قوما او رب ولي او قوم غيركم ساسنا سیوا چي به بیا داسې نه کوي بلکې ای بزی ولا تزرو شیا او تاسو نقصان نشه رسول د الله دین ته الله ته د الله دین ته شینس په دې ترک جهاد دین ته تاسو د وجه نقصان نه رسی ځان ته مرز او الله زکا د علت ته والله والله علی کل شین قدیر پاره یو شی باندې قدرت والا ده الا تنصروه وقد نصره الله دا رد کوي د منافقان چې منافقان وي چې مونږ جهاد لنزو ځکه دا خود د پیغمبر د پاره د پیغمبر د بچاو د پاره جنگ دی وتللی یعنی هغه جهاد ته د دی ذاتی جنگ وی الله وی مزه خیر ده الا تنصروه ک تاسو امداد او نصرتونو کې د پیغمبر یا امداد او نصرتونو کې د الله د دین جزاء مقدری فینصره الله الله وسره امداد بو کی یا الله امداد کړي ده څنګه یو ګوره مثال کن الا تنصرو کو چرې تاسو د الله د دین او د الله د رسول نصرت نه کوي نو الله کړي ده ګوره نه فقط نصره الله یقینا امداد کړي او الله د پیغمبر سره از اخرجه الذين كفروا کله چې است او دلره کافرو ثانیه سنین دوی مدد وو هغه دوو کې دویمو یو بکر صدیق او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذ هما فی الغار کله چې دا دواړه په غار کې و غار سور مکه نو وتل نو پیغمبر مسلسل سفر نکاو غار ته لاړل ولی وجدا و چې دی پسې یقیني و چې تبشیش بکئی لکه نبی علیہ السلام منصوبه خدا جوړ کړی واوی چې دا به وجنو کنه او نبی علیہ السلام تی وت دی الله لاند کان کړل نو خامخا چې پیغمبر اون وجنیو پکور کینی خودی اور پس بیا تبشیش کئی گرفتاری به که چې نور صحابه هجرت ته نه پرې خل خو ځه خیال دا چې نور خلاړل خو لیډر خو دلته دی دا اوس لیډر روان شي نو دې ته قوي خطر وا چې پیغمبر را نووت نو الته مدینه کې بزان مضبوطی او بیا بزمو حشر کوي ارزچ نو ځکه پیغمبر نه پری یې وجنی او اوسې گرفتاری وا او په نوم د نبی علی السلام په سر انعامات مقرر کړ ویني سه چاراوس جمده مونږ له دونه دونه انعام باور کو نو نبی علی السلام زکه غار ته تللی دی زکه پلار تبشیش نو درې ورځې غار کې دی د پاره دی غار سور مدینه نه سړې شهر نوځي نو د غرونو سلسله دا غي کې دا غار دی برا غار سور ورته وای سور د غر نوم دی نو په دې سور کې غار دی دې د پاره چې د دوی غا تالاش تبشیش ختم شي نو بیا موږ وزو لار وراته صفاج دې ته وای حکمت عملی حکمت عملی وګوره نبی علی السلام د مرګ نه یری شهادت نه دی خوښ نه شهادت نه نه یریږي د مرګ نه اخو مطلوب مقصود دی خو لیکن پیغمبر په سر ډیر غټ کار پاتې دی اب سر تر رسي نو دا هغه کار د بارا د حکمت عملی دا معلومه دا شو چې ورزان بے کار اسی وجل کمال نه دی بلکې کارو کنو بیا ځانو وجنا وې کار نه کو ځان وجنو پیغمبر وګوره چې دې په دې حکمت له نه ویتلې او دغه ذکر چې زمړ وس الله شته کنه خو شهید بشم کنه خو لیکن دا چې کار خو به پاتې شي دا حکمت عملی ده ورګه کارو کو بیا به شهیدان کیګو نبی علیہ السلام زکه دا حکمت لی اختیاري از هما فی الغار الله امدادو کو تعاونو کو هغه تفصیلی واقعات مشهور دي تاسو ته معلوم نو ابوبکر صدیق نبی علی السلام ته یا رسول الله دا خورا رسیدل مو خورا لاندې شو گیر شو نو نبی علی السلام دغلتا ورته دا خبر اوکړه ورته وی ما ظنک باسنین والله ثالثهما دا غدو کسانو بارک دې څه خیال لې چې درې می الله او ته ویلا تحزن ان الله معانا الله مون سره موسی علی السلام چې کلا بنی اسرائیل فرعون غیر کړل نو سی ویلو ان الله معي او دلته ان الله معانا دی وجن علماء وای چی مخکینو انبیاو سره د الله د نصرت او تعاون وعده وی او د دې امت خصوصیت دا دی چې د امت سره د نصرت او د امداد وعده دی ان الله معنا مونږ سره ده فانزل الله سکینته قرطبی دلته لیکلی اس قال لصاحبه خپل صاحب مرګری او صحابي ته وې او ای چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه صحابیت دا منسوسی دی نس نه ثابت نس ته وګور هوی من انکرا ان یکونا ابوبکر صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم فهو کافر لانه انکر نص القرآن څوک چې د ابوبکر صدیق دا صحابیت نه انکار کوي دا کافر دی وجه دا لانه انکر نص القرآن دی دا نص قرآن نه منکر اس قال لصاحبه صحابیت د ابوبکر صدیق منسوسی دی فانزل الله سکینته پس راولې ګل الله سکینته خپل تسلی د زړه علیه پچا دې زمایر توز ګورې ښا راولې ګل الله سکینه خپل علیه د زړه تسلی او سکینه علیه پر ابوبکر صدیق ولی علاج اصل کې د بیماری کې بیماری چې څوک بیماری نه غي علاج شي نو دا اصل کې ابو بکر صدیق سره یاره دا کنه هغه سره حزن ده پیغمبر متوی لا تحزن نفانز الله سکینت والے په ابو بکر صدیق سکینه راولې غلا زړه ولا مطمئن پیغمبر خو مطمئن ده اخو ان الله معنا نو د د اطمینان د و ایده کی ضمیر به اوس پیغمبر ته شي و ایده او الله تایید وک امداد کو پیغمبر سره به جنودن پدا سلخ کر لم تروها چې تاسو نه لید ملائک رالل وجعل کلمت الذين وغرزول خبر دا کسانو کفرو چې کافرو اسفلاخ کتا دای خبره یعنی داغي هغه منسوبه ناکامه شوه خفافا ځوان سقالا اهل عیال والا دارن خفافا لګي اصله والا سقالا ډیر اصله والا خفافا غیر مصروف چې شغلینی سقالا مشغول او مصروف وجاهدوا جهاد کوي بیا مالکم پر غولو د مالونو خپلوان فسکم او په کړولو د نفسونو خپل فی سبیل الله اذا الله پلار ذالکم خیر لکم دارن کېدل تاسو چې خفافن ثقالن زې جهاد لا دا خیر لکم دا تاسو د پاره غوړه د ان کنتم تعلمون کچره پويږي د دې په فضیلت او اجر لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا دا بیا زجر منافقانو ته نخې یو دوا غټه نخې مخکیو خولې نو سه درې منخه ا بیانې لو کان عرضن قریبا کچرتوی سامان د دنیا دنیا مفاد او فائدہ اسباب او سامان قریبا نږدې منا آسان حاصلې دن کې په حصول کې اسانی غنیمت ته او آسان حصول سره حاصلې ولکن بعودت لیکن سخ شوه ده لری شوه ده علیهم بدی باندې الشقه سفر کول په دین کې دین سفر و تګران ده چې کله سختی وی کله جهادي بعد بعدت علیهم سخ شوه ده په دوی بعدت علیهم لری شوه ده په دوی الشقه سفر کول په دین کې او جهاد کې بیا غیلنیز نو ده یو نه خلا او عرضن قریبا د د مقصد دنیای درم سلورم ولکن باودت علیم الشقه دین د پاره د تګ نه ده وس وسيحلفون بالله زرد چې قسمونه وخوري په الله باندې لو استطانا دا کلا دا د واپسې په وخت کې دوبګ لنی دي چې ته واپس راشه قسم به تخوري وسيحلفون زرد چې به قسمونه وخوري بالله په الله دا واپسې په وخت کې چې لو استطانا که چرته زمون طاقت وینو لخرجنا معکم خامخا به اوتی مونږ تاسو سره سیب زمون طاقت نو وسنو ویهلکون انفسهم هلاکی خپل ځانونه په دروغو درو قسمونه خوري ته وردا سورته توبه کې د منافقانو بیان انتهایی ګران دی قیدونه به راوباسې، تشریح لپاره به پکې ټکي لګیا لا به بې پوهېږې. نو وخت خو د تفصیل نی خو بس زه ورسره ټکی لګوم ان شاء الله یې سره به حل کېږي. یهلکون انفسهم هلاکوي خپل ځانونه په دروغو قسمونو سره والله او الله یعلم پوهیږي انهم بېشکه دوی لکاذبون خامخا دروغجن دي څه مطلب یعنی استطاعت شته او وایي زموږ استطاعت نشته خدا عف الله عنك عف الله عنك خطاب پیغمبر عف الله عنك دا منافقان براتلل دیو پیغمبر نه اجازه غوسه صاحب کور کې مصروفیت ته دا عذر دی هغه عذر دی مال اجازه را نو نبی علیہ السلام مهربان شخصیت او ابي سیدنو عالم الغیبونه چې د منافقت کوي دروغ وای دا خروست قران راغی ارسه ول اخکار کړ نو پیغمبر تعالی وی عف الله عنک عف الله عنک الله دی معافیو کی تا تا نو پیغمبر سره ګناه کړي واس نه نه د دې داسې مثال لې لکه پښتو محاوره کې مو الکه تاثر د خدای خو کی تا د الله خکی داسې دی ولې وکړل مو یو کنه تا د الله خکی داسې کار ولې کې نو عف الله عنك الله دې معافيو کی تا تا الله دې تا سره خو کی لما اذن تلهم لما ازن تولهم تولی زر اجازت ورکه دوی ته زر مو ورکا ګور ما معنا وکړه زر اجازت حتا تر دې یتبین لکا چې ښکار شي تا ته الذین کسان صدقو چې رښتینی دي وتعالم الکاذبین او ته او پیجنې دروغجن زر اجازت مو ورکا لګي واړه ورا واړه چې پته ولګي لا یستاذنک الذین او اجازه نه غواړي ستانه د جهاد نه د پاتې کېدو الذین کسان یؤمنون بالله چې ایمانی په الله او یوم الاخر او پر ورځ آخرت دی اجازه نه غواړي دس اجازه نه غواړي یو جاهدو د جهاد کولونه په لګولو د مالونو په کړولو د نفسونو یعنی د جهاد نه د پاتې کېدو اجازه نه غواړي مؤمن منافق غواړي والله والله علیمون فوی دې بالمتقین په متقیانو انما یستاذنک دا سو غواړي انما یستاذنک یقینا اجازه غواړي ستانه بلا عذر بلا عذر اجازه بلا عذر مراد هلته پنسي لیکل شوی دی بس شمار کې راځي د زینوس د منافقانو اقسام شروع کوي پنځه کم چې jihad نه پاتې شي دا یې قسمونه وګوره یې کې بیا دنه قسمونه دي یو قسم اول ولو اراد الخروج کچرته د دوی را دوي د وتو jihad لا نو لا عدو له تیارې وکړو د jihad د پاره عدتن تیارې کوم چې د سفر سامان او تیاری ده هغه به په کار و چینی ولې وي خو تیاری نه کوي او وای زموږ اراده وا دا قسم خلکو چې وې سیب زموږ اراده شتا جهاد له خو لیکن تیاری نه کوي اس اراده ده اراده ستوي وګوره د اراده تعریف مکوخه لو اراد الله لو اراد الخروج کې اراده د وته وین لا عد له عده تیارې به ولا کړو اوس چې تیارې وک او بس د الله د طرف نه سرکاوټ پیدا شو لا نړنو په دغه در اراده باندې سکیږي ثواب ملایي اراده دغه دا نه چې زم نه خو اراده مې ده هغه چا تبلیغی حضرات وای کنه چرتا سیروزی لا شبی جمیلا سلور میاشتلا نو دا یو ساده سړی بو اپاسید امیر صاحب زمانو مولی ولیکا سکی ولیکم بسولی کنو خیر سولی کم وی هغه چې ویو کینا دغه ته اراده نه وای ښا یو سړی د سره اراده نشته زمانو ولیکا دغه ته اراده نه وای په دې ثواب نه اراده سي چې ثواب په ملو شي کبیا کارونم شي نو دا ده لو اراد الخروج لا عدلو عدتن تیارې برابر ک خو بیا حادثه واقع په خشو رکاوټ جوړ شو نه دا ثواب شو دا منافقانو یو قسم غو چې د جهاد تیارې نو وی زموږ اراده دا دروغ وی دا مطلب اس اراده کوي ولکن کرے الله لیکن الله بد غنلو ان بیاسهم د دی پورته کېدل جهاد ته په وجه د څه الله بد غنل او د دې پورته کېدل نو دا چې الله بد غنل دي په کې څه ګناه ده ټکی لګاوه ولکن کرے الله لیکن بد غنل والله ام بیاسهم د دې پورته کېدل جهاد ته په وجه د عدم اراده عدم اراده کا مخکې وی عدم اراده وا نو فا ثبتهم نو همت واغس الله د دوینا فثبتهم همت واغس الله د دوینا وقیل وتویل شو خودو کینه مال قائدین سره داغه ناستو معذورو هغه معذورو ګړو شلو سره د تاسو هم کینه لو خرجو فیکم خلا وی زه خدای چې ندیوته حکمت د تخلف او تسلیم مؤمنان ولی لا نړل پاتې شوی خدا لو خرجو کو چرته دی وته وی فیکم تاسو سره په لخر کې نو ما زادو کوم زیات کړي وینو تاسو له الا خبالا مگر فساد لو کې نقصان لوی فساد به درکا تلو ولا اوزو خلالکم یبغونکم الفتنه دا د خبالا تفسیر شو تاسو له بنو زیات کړ الا خبالا مگر فساد اسنګ اداسي ولا اوزو خلالکم منډه به وخلی وی خلالکم تاسو منس کې پچغله تاسو منس کې به پچغله منډه واره دا یو خبره یو ته بل خپل منس کې به اچولې جنگونه به پیدا ولا اوزو خلالکم اوزو اصل کې ویل کیږي ګوړه دوړ تا اسونه زغلولو ته ویل کیږي اردو کې معنی کوي ولا اوزو خلالکم ګوړه دوړاته تمہاره درمیان وفیکم او اوس هم پتاسو کې سماعون لهم جاسوسان دي داغه مشرانو سبا کې تلیو یا صدر کې ناس پاس دي اجاسوسی کوي والله والا لیمون په دې ظالمین بدا ظالمانو او لقد ابتغوا الفتنه من قبل او یقینا دوی لټولې و فتنه من قبل دینه مخکم مخکې ساسو منځ کې فتنه لټولې و مراد ته غزوه احد او احزاب ده چې په احد کې هغه میدان نه وتل او دارنګ احزاب کې منافقت کړو نو دغه د علاقه د فتنه ته من قبل دوی لټولې و فتنه کړو شرارت من قبل دین مخکم یعنی شرارت مخکم کړو وقلبو لک الامور وقلبو لک الامور او ګډوډ کړیو پتا سو باندې کارونه کارونه دل ګډوډ کړیو وقلبو لک الامور او وقلبو لک الامور او ګډوډ کړیو پتا سو باندې کارونه تاسو کارونه خراب کړو یا مراد ته تدبیر دی وقلبو لک الامور او تدبیرونه جوړ کړیو استاد لپاره تدبیرونه بد د مرګ تدبیر د نبی علی السلام د قتل منسوبیم جوړ کړي وي پلار کې هغه یو ځای کې نبی علی السلام ناسو کنه دیوی دا بر غټ غټ و پیرو غرزو بس شهید بشي او خلاص بشو حتی تر دې پورې جال حق چراغ حق وظهر امر الله او غالب شو د الله دین وهم کارهون او دی بدګنون کی دی, دی لرا ومنهم بعضی پدی کی دویم قسم دا منافقانو یو غو تیاری نه کوي وی اراده مې ده نو دویم قسم جهاد ته فتنه وای دویم منافقه غل جهاد ته فتنه وای ومنهم بعض پدی کې منغه دی یقولو چې وای زلی اجازه را کما تا جهاد لنظم ولا تفتنی او ما فتنه کې ما چوا فتنه کې ما ماچ الا خبردار فل فتنه ته په فتنو کې هو سقطو دی مخ کې نه پراته دي د خو خپل فتنه کې پروت ته وای فتنه کې ما چوا وان جهنم بشک جهنم لمحیطتن احاطه کوونکې د بل کافرین په کافرانو چې جهاد نه مني د آخرت کې حالت او دنیا کې حالت سره الا فی الفتنه سقطو د دنیا حال شو او ان جهنم محیطه بالکافرین دا اخروی سزا شو خود وی ذلی ولا تفتنی وګوره جهاد ته سوې تفتینی جهاد ته نشم تل اجازه را کده پاتې کېدو ځکه که جهاد ته لاړم نو تفتینی زبا فتنه کې اخته شم فتنه کې اخته شم څه مطلب دا به وی وی رومیانو سره جنگ دی او الته دروم خزې ډېر خکل خکل خزې دي ناسې نظران راونی شي زنارانو نشي نو لا تفتینی وګوره جهاد ته فتنه وای وقتی شکست یقولو دیوی په خوشاله خوشاله یقولو فرحن یقولو دی د خوشاله نه وای چې قد خزنا یقینا مون خو عمل کړو امرنا په خپل رائے باندې من قبلو مخکنا دا خدا چې مون په خپل رائے عمل کو او جهاد لجنګ لاله نړوګینوس به مونږ مړو ويتولوا او دوی ووړي لاړ شي د مجلس نه هم فرحون او خوشاله خوشاله یې خدای چې بچ شو خدای چې مونږ نیو تلي قل جواب کوي قل ورته پیغمبره دا بچ کېدل بس تاسو لاس کینو قل ورته پیغمبره لن یصيبنا تاسو وایي چې مون خدلا نړو بچ شو او دی خدا دې وجلیش قل ورته پیغمبر لن یصيبنا هرگز نه رسی مونږ ته مصیبت تکلیف الا ما كتب الله لنا مگر هغه چې الله زموږ تقدیر کې لیکلی څه مطلب رضا بالقضاء زموږ رضا بالقضاء دا سچې می دا الله د طرف نه مونږ برازي مونږ دا نه وایو چې تل نه وینو مړ بنوي ولی هو مولانا زکه چې زاغه زمون مددگار دی نو داغه چې سکی پاغي راضیو وعلى الله او خاص پر کر په الله دی فلیتوکل المؤمنون بروسه او اعتمادو کې مؤمنان قل هل تربصون بنا الا احد الحسنین دوم یو جواب وکړه د دوی دغه اعتراض دی سوی مونږ په خپل رای عمل کړی دی کتلې وین اوس بمړوي دوی زمونږ نه منل لاړل مړ شو نو یو جواب یې داو ک چې لن یصيبنا الا ما كتب الله لنا دویم جواب یې اوس کوي قل وایرته پیغمبره اصل خبره دادا هل تربسون بنا تاسو انتظار نکوي زمون په حق لا الا احد الحسنین مگر یو دا غدو خوشالونه تاسو چې زمون باره کې کوم انتظار دی خبري چیرې بس مړ بشي خلاص بشونو دواړه حالتونه زمونږ د پاره د خوشاله دي یا با فتح عمومو غازیان بشو دام خوشحالی ده دا او یا با شهیدان شنو دام زمون مقصود او مطلوب ده دا خو سبا د خبره نه ده هل تربسون بنا الا احد الحسنین تاسو انتظار نه کوي زمون په حق لا مگر یو دا غدو خوشالونه په غدو کې یو خوشحالی ده یا شهادت ته او یا چرینو فتح د غازی کیدل دواړو کې خیر ونحن خمون نتربص انتظار کو بكم پتا سبانه ان يصيبكم الله چو برسي الله تاسو ته به عذاب عذاب من عندي د خپل طرفنا او به ايدينا يا زمون د لاسا یا به برای راس الله عذاب راوړي او یا به زمون په لاس وټکاینو په جنگ کې فتربسو نو زبس انتظار کوي ان بشکمغه معکم تاسو سره متربسون انتظار کوونکیو دغه خبره قل انفقوا تونا وکرها دا زجر د منافقانو ته نور نه قل ورته پیغمبره انفقوا توان خرج کوي توان په خوشاله او کرها او کو په زور په مجبوره دلته دا امر دا په معنا دا خبر دی الله خبر ورکي که دوی په خوشاله خرج کول کوي او کو په زور او مجبورې کوي ځکه کله د زړه او اکثر مجبورې نه ال راوړای نو د خلکو د شرم یې را به راوړنو قل ورتو ينفقو که خر توان که خرج کوي که خرج کوي ما دا خبر معنا وکړه کنه اصل امر دې ما په معنا دا خبر که خرج کوي په خوشاله او کرها او که په مجبوره خل هر صورت کې لن يتقبل منکم هر رزق به قبول نکړي شي تاسو نه انفاق هم نه قبلي دا ولی و انکم بشک زکا چې انکم بشک تاسو کنتم یې قوما فاسقین قوم نافرمان د فسق نه دلته مراد اعتقادي فسق دی خاغه منافقت وما منعهم دوس تفصیل لدی علت علت څه بیان ک ځکه نه قبلې چې انکم کنتم قوما فاسقین نو تفصیل داغه هغه علت او تفصیل د دې فسق اسره د عدم قبولیت وجه تفصیل بیانې وما مناهم او ندی منی کړي دوی لران تقبل منهم چې قبول کی د دین نفقاتهم د دی غنه فقې او خرچه الا مگر دې خبرې منی کړي دي چې انهم بشګ دي کفرو بالله کفر کړي په الله او رسولي پر رسول الله اصل وجه ده دوی د زړه نه په الله رسول کافر دي نو ځکه الله طوعا او کرها نفقات نه قبلای بل ولایتون صلاتا دوی راتلنه کوي مانزه ته الا وهم کوسالا مگر دوی سوس پوس په مانزه کې سستی ده اسی دریا د پاره راځي ولا ينفقون او نه خرج کوي دی مال الا وهم کارهون مگر دی بدګنی پنازړ توبه خرج کوي نو ځکه نه قبلي بدنی عبادت هم اغا د سسته ده دریا مال لګولم د ځړن نه دی کفر په الله رسول دی نو ځکه وي چې لن يتقبل منکم نه قبلي فلا توجب کا اموال ولا اولادهم انما يريد الله ليعظمهم بها في الحياه الدنيا دا د یو شبهه جواب چې ښا چې کافر دي کنه نو دا دومره مزه چرچی چې کوي غټ پټ سور سپین ګرځي بچی دی مال او دولت دی نو ای فلا توجب کا مالهم پس تعجب کې دیوانه چي تا د دې مالونه ولا اولاد هم نه اولاد ولی ځکه انما یرید الله یقینا اراده کوي الله په دې کثرت سره لیعذبهم دې لپاره چې سزا ورکړي دوی لر بها پدې په حیات دنیا په جند دنیا کې دا د دې لپاره دا سزا ده د مال اولاد وتزهق انفسهم او او بزید دی روحونه هم کافرون په داس حال کې چې کافر وي دنیا منا به کافرم زی ويحلفون بالله او قسمونه خوري په الله باندې چې نو بشک دی لمن کوم ستا سونه دي یعنی مسلمانان یو دا کله دا چې کله تا واپس شيخه ويحلفون بالله قسمونه به خوري په الله باندې چې کله را واپس شي دوی به وي چې انهم لمنکم یقینا دوی چې دي ستاسو نه دي مؤمنان یو خو الله وی وما هم منکم حقیقت کې دوی نه دي ستاسو نه نو الکه بیا دا ولې وی چاپلوسی کوي کنه چاپلوسه د وجه وی د یری وجه وما هم حقیقت کی دوی ندی منکم ستاسونا دا چاپلوسی کوي ولکنهم لیکن دی قوم دا یو قوم دی یفرقون یریدون کی د یری د وجه دا کوي لو یجدون ملجا کچری دوی منی زید پنا زید پنا عمومی لکه قله غونته وای د پناه ځای نشتا ګینه کده پناه ځای ملو شو دا منافق تخت کوي التزان بټای خو د پناه ځای نش څنګه د پناه ځای دا ظاهر کې چې انهم لمنکم وینوي د پناه ځای نش زکه دا وای او یا د جهاد نه یادای د جهاد حکم راشي کنه نو دوی د قتل او د قید نه د بچ کېدو د پاره ک د پناز عمومي او غار عمومي یو سورنګاو سمستو ویني نو لتولو الیه ورزی باغی توهم یجمحون او دی ومنډه وخون کی دا یجمحون ویلی کړي ویل کیږي دا چې کله سړی دا ساروی پړې وشلې کنه او منډې وای دقه سي منډې ته وهم یجمعون دیبا پړې شلون کې منډې وخی ومنهم یلمزک دریم قسم د منافق دریم قسم د منافق هغه په پیغمبر باندې اعتراض کوونکی چې دا تقسیم عادلانه ده دی ودا اعتراض وګوره وي خپل لې ورکړه حوازینو نه کم غلیمت راغې کنه او نبی علیہ السلام تقسیم نه دا سه وکړه چې هغه مالې تقسیم ک پاغه نوې مسلمانانو کې زیات کم چې مکه کې پت اسلام راوړل اله ورک د تالیف قلب د پاره ځکه چې ډېر جهادونو کې تاسو واغشته نو دا به د ازل دی لور کو نه اله ورک زیات ترماله کې تقسیم کړو انصار تم نو ملو شوه بخاری کی راضی انصار بعض الکانو دوی چې د دې مکی والا د وینو نه خلا زمون توري مقص سری دي یعنی اوس هم سره جنگ کړي دا غورز او مطلب توري مونږواله او غنیمت دي ته ملاوي نبی علیہ السلام خبر شو خپش انصار مشران راوس او ته یا رسول الله مونږ نه دی ویلی دا څه بازي نه ویل کانو ویلی دی مونږ به پوي کو نو نبی علی السلام د تالیف قلب د بارا دغه نو مسلم لزیات شی ورک او مهاجر له ورک غریب له نو منافقانو اعتراضونه شروع کړل پیغمبر وګوره خپل ولی او پاللا د نسبیانو کنه مګي واره وګوره اقربا پروری وکړه مونږ له پکې سره نه کړل نو ومنهم بازی پدی کی منغ دی المزو کا چې الزام لګئی پتا باندې فی صدقات په تقسیم د صدقاتو کې چې دا تقسیم عادلانه نه دی فین او تو منها که چرته ورکړي شي دوی ته د دینه د دوی دا مرزه مطابق نو رزو دی خوشحالي ویلم یو تاو او کولور نکړي شي د دې د مرزه مطابق منها د دینا نو اذا هم ناسا بدی اسختون دوی غوسوی ولو انهم کچری دوی رزو خوشاله شه ما پاغه سبانه اتاهم الله چې الله ول ورکړي دي ورسوله الله ول ورکړي دي ورسوله او رسول ول تقسیم کړي دي په دې دوی خوشاله شوی بس چې کم تقسیم الله او رسول کو په دې خوشاله وي او دې ویلې وي وقالو او ویلې وي چې حسبنا الله کافی دې مونږ لره الله الله به بیا راکی سيوتين الله او زر د چرابه کې مونږ ته الله من فضي د خپل فضل نه ورسول او د الله رسول به را کې تقسیم کی او ان بشکمږه ال الله الله تراغبون رغبت لرون کیو مخصوص زمږه الله دې مال نه ده نو دا به ولا خوا خو دې اعتراضونه شروع کړ خنو راشه دیوی تقسیم عادلانه نه ده راشه د تقسیم اصول له توخو تقسیم به بچا کیږي انما صدقات للفقراء اصل مصارف په پیژنه مستحقین سوق دي انما صدقات یقینا صدقات شي صدقات نه مراد دلته فرضي صدقات دي خنه نفلي خو کی او فرضي صدقات به خاص کر چا لپاره انما الصدقات یقینا فرضی صدقات للفقراء دا به د فقیرانو د پاره دا لام پکې تملیک ته اشاره شوخه په زکات او فرضی صدقاتو کې تملیک شرط ته زمون بنې زاهنافو نو ګور لام دا د تملیک ده یقینا صدقات چې دی للفقراء دا د فقیرانو د پاره دی یعنی فقیران به مالکان کول شي تملیک والمساکین او مسکینان والعاملین او هغه عاملین علیها پدې صدقات باندې چې کوم عاملین ایله ورکړي کی فقرا او مساکین دای چې د مصرف ته د کې فرق چا ویلې ده وای فقیر هغه چاته وای چې د نصاب نه کم مال ور سره او مسکین هغه تویل کیږي چې اس وسرنی اس نشته مسکین او وسرشته خو نصاب نه کم دی فقیر دی بس یو سړی سره جیب کې سشتا خو نصاب ته نه دی رسیدل او بل سره هیڅ نشته نو مزه فرق چا د دې عکس ویلې فقیر غدای چې سو سر نشتا او مسکین غدای چې د نصاب نه کم وسرشتا نو په دواړو زکات کی ولا ولا ملین علیها او هغه عمل کوونکې په دې صدقاتو د صدقاتو پر غونډولو چې کم عاملین مقرر دي نو دوی لم ورکول شي دوی له څنګه ورکی دینه مراد د دیغه تنخواه د دینه ورکړي کېدې شي دا مطلب عاملین چې کوم مقرر وجدای وګوره زکات چې ده کنه اې کې تملیک په کار ده خو بلا عوض بلا عوض تملیک ته وای کنه غریب مسکین له چې ورکه نو یو مالک کې او دویم د نصاب خاون نه ده او دویم څه ده هم دا د چې س د عوض په بدله کې معاوضه ني دا نه چې مزوري دلو کو زکات پکې ورکه انده واده دا خو داغه مزدوره معاوضه جدا پتا کیږي زکات خو بلا معاوضه تملیک دی خو دلته عاملینو لپاره قانون دا دی چې سره د دې چې عاملین لګیا د خدمت کوي خو بیا هم دید بس دا عام قانون نه مستثنا دي دی له تنخواه دینه ورکړي کیږي عاملینو د زکات نه ولا برای راستن خاور کړی کیدای شي ولا عاملین علیه والمؤلفه قلوبهم زکا کدا ولا د فقر او مسکنت د وجنه ور کړی کیږي نو بیا د دې ځان له جدا ذکر ته ضرورت او بس فقیر مسکین کې راغی کن مراد ته سره د زکات نه دی له تنخوا ور کړی کیږي کم چې د زکات پر غونډولو باندې مامور نا مستقل یعنی مصرف والمؤلفه قلوبهم او هغه چې مایل کړی شي د دې زړونه زړونه مایل او خوشاله کړی شي مالفت القلوب دا چې کم یا نو مسلم دی یا غیر مسلم دو قسمو مالفت القلوب یو غیر مسلم خو اسلام سره سناسه تګ را تګ جان پہچان پیغمبر سره نو دوی لور کې کې دي شزړې مایل شي اسلام وروړي خدا په ابتدا د اسلام کې وا چې اسلام لا زورور نو کمزور و نو زول ورکه کې دي شي اسلام تراشي نو دا بیا رست منسوخ شو کله منسوخ شو قران کې چرته نشتا شتا چې دا منسوخ شوی دی د منسوخ واقع تاسو معلومه ده د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دور کې دا سه مؤلفه القلوب اغیبا نبی علیہ السلام لراتل غیبا ورکولا او بیا د نبی علیہ السلام وفات نه بعد ابوبکر صدیق لرالل ورته تاسو پته د مونږ مؤلفه القلوب پیغمبر راکول نو تدا سیو کا چې موږ لګ لیکل راکا چې موږ مالفت القلوب یا سینا چې بیا موږ له سوک نه راکای ابو بکر صدیق یې خچ پیغمبر درکړي دي مالی درې ټیک د بساوتا لیکل وکړل دسخته وکړه دا مالفت القلوب دی له بیت المال نه ورکاوه بای سړی به جا زیاتو خيار شي دي زیاتو خيارانو نو دی راځي بل هم سړی عمر د غنم په دسخط وای عمر لور الزلام ور ورته وروت تا ته پته مو ملفت القلوب یا پیغمبر را کول یا ابو بکر را دا خطرک نو مې تمه همې چې دسخط کې ښا ترا چې خطه ته واغش اکچا سیوا تو کانه په ورو تو کړ دا ستا داسې داسې کړي زه سړی خپه شورال له ابوبکر صدیق عمر زلان ورپسې ده چرال عمر زلان او توي ابوبکر توي چې دا خلیفہ ته کړه عمر ده او توي هو ان شاء الله هو ان شاء الله هم خلیفہ وي وی څه چلو شو وی دغه چل عمر وکړي کې ورپسې رانه نوت یا امیر المؤمنین دا خلیفۃ رسول الله د دې حق نه کی دا په مون کلنګ جوړیږي دا کلنګ شي په اسلام هغه وخت کې وا چې کله ضرورت او اوس اسلام مضبوط شوی دی ته زموږ ضرورت نشته د اسلام وروړي حدیثي خبره ده نو دغه وخت نه بیا څه شو مالفت القلوب د مصارف نه اوت نو اتو کې سو پاتې شو و نو دا الله کتاب حکم منسوخ کو ابو بکر عمر نسخ ولې دا وਹੀ بندیدونه بعد راځي ور دا قاعده ده دا اصل کې دا حکم معلول به علتنو معلول به علتنو خبر اصل دا دا په یو علت بناو هغه علت ختم شو اوس کو وحی نشته نو بس په خپل حکم منسوخ شو دیتا حکم معلول به علتن وای هغه علت ختم شو بزک مالفت القلوب ختم شو وفر رقاب او په آزادولو د سټونو کې ول غارمین او هغه مقروض چې په ځان تاوان یې خره غارم یو خو عام قرضدار دی خو غارم خاص کر هغه دی چې هغه په ځان تاوانی خي تاوانی څنګه خي قرطبي سراج المنیر ویلي چې په ځان باندې او تاسو هدايه کې ویلي دي هدايه کې د مصارف او بیان کې د امام شافعي قول چې غاریبین هغه چاته وایي چې په ځان باندې تاوانی خي تاوان څنګه یعنی دو ډلې دي دای جنگو او د پکې مصالحت کو او هغه مصالحت کو هغه کې پیسې پکاروي د قرض راواغه سي خیر زبې ورکم خو چې تاسو دا مسله خلچ روغه کوله چاره یا دارنګ دې نه تانوی صاحب یو خبره وروباسي یې مدارسو کی کنه مدرسو کې دی چې زکات اکثر مدرسو لور کړی کی نو زکات خو په هغه ځای بلګي چې کوم ځای کې تملیک راشي طالب باندې کیږي خو طالب لور کی نو دا یې د پاره ای بیا دا چې کوي چې کله په دې فارم کې هیله تملیک والا ترتیب دی صحیح دا به صحیح ختانی سه وای چې د دینه خط طریقه به گرد او غبار دادا چې کوم قران وته اشاره کړي والغارمین دا سیدیو کی چې د دغه مدرسې محتمم ناظم یا بل رکن چې هغه باندې زکات هغه سره نصاب پورنی ادا سیو کی پیسې قرض راوالي ضرورت ته مدرسې کې تعمیر دی استادان له تنخوا ورکول دي اراوالی لګ 2 روپے په خپل ذمہ قرض اغه مدرسې ته صدقه کی نو د مدرسې کار بم پیوشي او تانی سیب لیکلی دله با الله د 2 لک روپو اجر ثواب هم ورکي او بیا چې کله زکات راشي دا دله ورکه د خپل قرض ادا کی نو دا بیګر د غبار طریقه ده غارمین دا ډیره بهتره ده ښا تنوی صاحب لیکلی امداد الفتاوی او تفسیر سراج المنیرم په دې ځای دغه تذکرہ کړی نو دغه پزان تاوان راغسته لکه دا حدیث کې راځي د بخاری چې کم حدیث ته او مشکل ځای دی چې کوم زبیر رضی الله تعالی عنہ په ځان قرضونه راغسی او زویته بیا ویلو چې په ما قرضونه دي دا با د غابې زمکه او د مصر کوټه ابا خرج کې او دا قرض وا ادا کې او بیا با کچرته کمه راغې نو زما دوست نو زما دا مرګری نه با امداد غواړي ما ته وی چې هغه مرګره او دوست سوګ دی الله کنه الله نه امداد غواړي نو بهر حال او د واقع نه د زبیر رضی الله عنه باندې دا قرضونه کم زین رالل دا دون ډیر وې د کې دا کارو چې دا وکړه دینی اجتماعي تقاضا کار پیښ شو د سربنوي خود به قرض راغسته ورکولې وینو په دی وجه په دین باندې لګولو سره په دون قرضونه راغلیو دا اصل کې دا د دین د پاره راځي مولا زکریا صاحب هم لیکلی شولدی صاحب او ما سره هم کله کله پیسې نه خود دین څخه تقاضا راشي ز قرض راوالم ولی سړی د ذات خپل کار د پاره قرض رالی نو دین د پاره نیم راوالی کنه نو دا غاری میشي بیا خبره خو دا هڅه مثالونه مو خبره ده چې دقه سه غارم ده په ځان باندې تاوان راوسته دی هغه تاوان راوسته دی اوس داغه تاوان قرض اداګه د پاره سریشت د زکات ورک او فی سبیل الله یو د الله پلار کې الله پلار کې سوکی مجاهد طالب دای و ابن السبیل او عام مسافر فریضه من الله دا فریضه د الله طرفنا الله پوی او حکمت والا ذات ته ومنهم الذین یوزون النبی دا سلورم قسم د منافق پیغمبر پسې بدر دی وای او پیغمبر باندې عیب لګی ومنهم بعضی بدی کې الذین کسان یوزون النبی تکلیف رسي پیغمبر ته ویقولون دی وای ویقولون دی وای هو اوزنن هو اوزن لفظی معنی ډیر د بیا د بیا و اوزنن دی غوګو دی نعوذ بالله من ذلک وګو څه مطلب اره خبره اوري اره خبره ورته رسی یو معنا یا هو اوزنن د منون کې د اره خبره ده ای بس چې چا وته څه خبر ورکنه د بس خبره اوري او مني دا د منافقانو بکره خبره اترې وکړي نه بچرته صحابي پیغمبر ته رسول الله دا سه وکړه نه به ته پیغمبر ویل کدا چل یا به وحی رااله نو دی به مړه بس بلکاری نشته خو چې سو کو ته سوی نو دا پیغمبر خبره اوري قل وای ورته پیغمبره اوزن خیر لکم منون کې منون کې دا خبرې خیر لکم دا ساسو د فائدې ده د چې دا خبره اوري دا ساسو د فائدې اوري او یا داسې معنا وکا قل اذن خیر لکم دا په قل ورته پیغمبره اذن خیر لکم دا اورېدل د خبره فائدہ مند دي تاسو لپاره څه مطلب صرف رښتیا خبري اوري رښتیا اوري کنه او یؤمنو بالله یقین دی په الله او یؤمنو للمؤمنین او خبر منی د مؤمنانو رښتیا اوري د مؤمنانو خبر اوري غلطه خبره نه اوري ورحمت للذین او دا پیغمبر رحمت ته دا کسانو د پاره منو چې ایمان وروړي دا پیغمبر ول دعا غواړي من کوم تاسو نه او الذين كسان يؤذون رسول الله تکلیف رسید الله پیغمبر تلون دی د پار عذاب علی مذاب درناک دی یحلفون بالله قسمون خری په الله باندې لکم تاسو ته لیرزوکم چې تاسو خوشاله کی د درو قسمون او الله او الله ورسول رسول د الله حق ډیر حقدار دی ان یرزو چې هغه راضی کړي شي ان کانو مؤمنین کچری دی مؤمنانی نو د الله او د الله د رسول رضا نه لټي او د مخلوق رضا لټي علم یعلم انه من یحاد الله ورسوله تخویف اخروی علم یعلم ای دین پوی چې انه شان د ما یحاد الله څوک چې خلاف د الله او رسول او رسول د الله کوي نو فان له نار جهنم یقینا د پاره اور د جهنم د همیشه به پدې کې دا د خیز العظیم رسوی ډیر لویه یحذر المنافقون دام زجر ده او نخیری یحذر المنافقون یریږي طبعا منافقان دایره تبعید شرعی نه یحذر المنافقون یریږي طبعا دا منافقان ان تنزل علیهم چې نازل شي په دی باندې سورته یو سورت او تنبئهم خبر ورکی دوی ته بما پاغه نفاق فی قلوبهم چې دی پزړونو کې ده دوی یریږي چیرې اسنه آیات نازل شي او د مونږ د نفاق کارش تنزل علیهم مرات مسلمانان چې نازل شي بری مسلمانانو باندې صورت یو صورت او تنبهم الله خبر د مسلمانانو لور کی بما پاسبان فی قلوبهم چې د دې منافقانو زړه کې د کم نفاق دی بیریدل اروا خولوی د غل غر غل په ګیره کې خسی کنه دي سره واخیراو صورت رانیش زمو منافقت ښکارنیش قل وایور د پیغمبر استهزیو دا اصل کې زجر بر استهزاء په استهزاء باندې دی استهزاګانې کوي او بیا یریږي سینا د استهزام ښکارن شي قران نازل شي زمونږه استهزاء ښکارن شي قل ورته پیغمبر استهزیو خنداګانې کوي کوي تکړه شه دا دا قل دا امر تهدیدی دی ښا امر نه دی چې لکه کوي تاسو د اجازه تهدید یعنی د زورن امر دی لکه دی وسړی ته تکړه شکوا کوا ګورو با دا مطلب قل ورته پیغمبر استازیو تکړه شي خنداګانې کوي ان الله بشکل مخرجون خکارا کون کې د ماغه نفاق تحذرون چې تاسو دا غي د اظهار نه یریږي تاسو د اې د خکارا کېدو نه یریږي الله به خکارا کی ولئن سالتم کو چرته تپوسو کې د دوی نه چلکه دا خاندام ولې کولا الکا پرون چې غزا کې ناسه مؤمنانو پورې پیغمبر پورې دین پورې خندا کوله دا ولې ولئن سالتم کو ته تپوسو کې د دوی نه چې خنداګانې مسخره ولې کولې نو لا یقولون خامخادین مړه صاحب مون خندا چرته کوله انما كنا نخوذ مونږه ځان مشغوله و نه لا بولو بم کوله صاحب دا موږ سه غپ شپ لگاو دا خدا پلان کې نه دی نه پوهه دی موږ غپ لگاو د پریشیا شتا پسې درغه وګوره پیغمبر پسې خبرې کولې نو دا موږ غپ شپ لگاو نه خوزو ځان مشغول او ونلعب او لوبم کولې وختم لنډاو موږ وې وخت لنډ کو غپ شپ لگاو جواب خا لکه د غپ شپ د پاره الله رسولي ته به لګ شپ په الله رسول لګې قل ورته پیغمبر اب الله آیا په الله او آیاتی او د الله په آیاتونو او رسوله او پر رسول د الله پس کوندم تستازیونه تاسو خندنې کوي د الله رسول د غب شه د چې تکب لګې دا اوس دې دور منافقان سیکولر لیبرل ایبه مجلسونو کې دا خبرې کوي الله رسول پسې پیغمبر سیرت پسې خبرې وکي وګوره پیغمبر دا کار کړو دا کار کړو نو چې بیا وتا سوکوي او پوښي چې لکه دا سړی خو جواب را نه نه صاحب مړه موږ سه غپ لگاو نه خلک الله رسول پورې غپ لګای لا تعتذرو لا تعتذرو عذرونه موای قد کفرتم تاسو کفر کړی دی بعد ایمانکم پس د ظاهرولو د ایمان نه ایمان هم ظاهر کړی دی اوس کفر وکړه ان فان طائفه منکم کچرتا مافیو کوم یو ډلې ته تاسو نه تاسو نه یو ډلې ته مافیو نو نعذب طائفه ضرور به سزا ورکو بلې ډلې ته مطلب تاسو استعزاګانې کوي خو په یو موقع باندې یو ډل استعزا کړي وو عفو درگذر شو زپرې دې مړرو کوي نه الله وی کمه پورې بک چا چا ته معافي کو ضرور با نعذب طائفتن یو ځل بسړې معاف کی بل ځل بل ډله با یو ډله به دا کارو کی بل بو کی اخر خو به الله رسولم غوسه کیږي سزا به درکې او یا طائفین مراد بیا نوم د دیو جی کانو مجرمین چې دی مجرمان دي مطلب که یو خطا ګناه د تسړې معاف کی پاغي د تسونه وي نو خامخا تاسو عادت دار بار بار کوي نو ببل بدیونی سي اخو یو ګنای د سړی وشي الله معاف کی نو تاسو خو بار بار لګیږئ نو کو په یوم پری دی په بل بم خامخا نیسی المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض دا زجر منافقانو ته خو نصب العين د منافقانو او شرارت د منافقانو خي راشن منافقانو نصب العين او مقصد سره مقصد وګور المنافقون منافقان سړي ول منافقاتو منافقان خزه باز هم من باز باز د بازو نه دي یعنی د ټول یو چال او چلن دي چال او چلن یو یو شی دي یامرون بالمنکر اوس هغه چال چلن وګوره و یامرون بالمنکر حکم کوي خلکو ته په منکر او ينهون عن المعروف او من کوي خلک د نیکینا تبلیغ کوي حکم الټا تبلیغ تبلیغ الټا کړي معروفات په ځای خلق کوته د منکراتو امر کوي او د منکراتو نه د من کولو په ځای باندې د معروفاتو نه خلق منې کوي الکه قران درس لمزه ها دا اوس کو تبلیغ یو کو حکم تبلیغ الټا تبلیغ کن دا معروف نه خلق منې ويغبزون ايديهم او منې کوي خپل لاسونه د خیر نه د خیر کار نه یا د مال لګولو نه بخیلم دي او نس الله ایر کړی دی الله نو فنسیهم الله دوی ایر کړی دی او ان المنافقین بشک منافقان هم الفاسقون دا فاسقان او شرارتیان دی د شرارت وکړه وعد الله المنافقین تخفیف اخروی وعده د الله منافقانو سړو منافقات خذو سره والکفارا او اعلانیه کافر سره نار جهنم د اور د جهنم د خالدین فی همیشه وی بریږي هي حزبهم دا ول کافر ولعنهم الله ولعنت کړي په دې باندې الله او دې د پار عذاب مقیم عذاب دې همیشه کلذینا اے دا سره اصل انتم یا ایها الکفار کلذینا اے کافر تاسو پشان دا کسان وی من قبلکم چې تاسو نه پخوو امخکینو کافر غوندې تاسو یې اغیم په مال اولاد باندې دوکه شونو الله سزا ورکړه تاسو مال او دولت ډیر شوی دی اولاد نو انکار کوي سزا بدل کلذینا تاسو پشاندا کسانو یې من قبلکم چې تاسو نه مخ کیو کانو اشد منهم منکم اغي زیات تاسو نه قوتن په قوت کې واک سلام والا والا دا او ډیرو په مال اولاد کې خفستم تعو اغي فائدہ غستوا بخلاقهم په خپل برخويسا دنیا مطلب دنیا کې مزي چرچې کړې وي او آخرت کې سنو نو فاستمتعتم تاسو هم فائدہ واخلې بخلاقکم په خپل برخو کما سمتا الذين لك څنګه چې فائدہ غ سوا کسانو من قبلکم تاسو نو مخ کې بخلاقهم په خپل برخي سي څنګه وي دنیا کې مزي کړې وي تاسو مو کې دا مطلب وخستم او تاسو مشغول شئ په باطلو کې کلذي پشان دغه خادو سنگ چې هغه مشغول شي په باطلو کې مطلب مزیو کې چرچیو کې ګورو باخر کې اولایک دا کسان حبتت اعمالهم برباد دی عملونه په دنیا دنیا کې مل اخر او اخرت کې دنیا کې برباد نیک نامی به نه کی بدنامی به کی او آخرت کې به سزای و اولای کدا کسان هم الخاسرون دي دي تاوانيان دا حبت عمل د وجه اولم یاتهم نبو الذین تخفیف دنیاوی آیا خبر نه راغلی دی ته نه راغلی دی ته خبر دا کسانو من قبلم چې د دین مخ کیو قوم نوح قوم د نوح علی السلام وعاد و ثمود د عادیانو ثمودیانو او قوم ابراهیم قوم د ابراهیم علی السلام او اصحاب مدینه او د مدین والو والمتفقات او کلی اړول شوی د لوط علی السلام د قوم غکلی اتتهم رسولهم راغلی دی د دوی انبیا بالبینات په واضح دلایل خو بیا هم تکذیب کړو فما کان الله بس نه دی لالی ازلمهم چې ظلم زیاتیو کی پدی ولیکن کانو لیکن دی انفسهم په خپل ځانونو باندې ازلمون ظلم کوونکی په کفر او شرک سره والمؤمنون والمؤمنات منافقانو مقابله کې د مؤمنانو نسب العين وګوره دوی سکی دی صحیح تبلیغ کوي ای غلط کاو او بشارت مؤمنانو له والمؤمنون والمؤمنات مؤمنان سړی او مؤمنان خزه بعضهم اولیاء او بعض بعض د بعضو ندی مطلب دا چې دوی په یو چال چلن روان دوی خپلو کې دوستان دی او یو لارې ده بس کار یې څه دی هغه چال چلند ده یامرون بالمعروف حکم کوي خلکو ته بالمعروف پنه کې بالمعروف په توحید او سنت قران او سنت او جهاد وینهونه منې کوي خلک للمنکر د منکر نه د شر بدعت بی دینه نه سسته نه ويقيمون الصلاه پابندي د مانځ کوي او تونه زکا ور کوي زکا او يتيون الله تابعداري د الله او رسول او د رسول الله کوي ولای کدا کسان سيرحمهم الله زرد چې رحم بو کې الله په دوی یاسین د تاکید ده خامخا رحم بو کې الله په دوی ان الله بشک الله عزیزون زور ور ده او حکیم حکمت والا ده زور ور ده جزاء پورا ور کولې شی او حکیم او حکمت ده مناسب سزا ور کوي حکیم د حکمت مطابق وعد الله المؤمنین والمؤمنات وعده کړی د الله مؤمنانو سره او خزو سره جنات د جنتونو دغه رحمت شو د الله چې روان به اعلان دونه داغینه نهرونه مې شوی پدې کې ومساکن طیبه او کورونه به پاک خيستا فی جنات عدن پاغه جنتونو د میشګریک ورزوان من الله او رضامندتیا به د الله د طرف نه اکبر ډیر لویا دا اکبر د ټولو نعمتونو نه لوی نعمت د الله غ رضا ده ذالک هو الفوز العظیم او دا د کامیابی ډیر لویه یا یوه نبی او جاهد الکفار والمنافقین ترغیب د جهاد اے پیغمبر جهاد او کا کافر سر په تورا والمنافقین او منافقان سر په جبا وغلو ظلم او سختی اختیار کا دوی سره منافق سره سختی دا کوم چې دار اسلام کې دی ښا دار اسلام کې دنه د غسر د جبه سختی ده دار اسلام نه بار دی هغه سره بیا جهاد او ما واهم جهنم سورې نساء کې دیر شو و ما واهم جهنم زه جهنم نه به سل مسیر او ډیر بد زید د ورتلو یحلفون بالله قسمونه خوري په الله باندې ما قالو چې دوی اس نه دی ویلي هغه د کفر خبرې کړي استهزاءګانې کړي د پیغمبر د قتل مشوره کړې وي نو چې تپوستیو کې دام سکول نو یحلفون بالله قسمونه خوري په الله ما قالو مو خو اس ندی ویلی ستا خلاف الله وی ولنه ولقد قالو یقینا دی ویلی و کلمت الکفر کلمه د کفر پیغمبر ته کنزل کړیو په اسلام تان لګولې دا کفر دی کنه وکفرو او دی کفر ښکار کړو بعد اسلام هم پس د اظهار د اسلام نه اول ځان ته مسلمانانو یې سره کفر کارونه ښکار کړ وهم او دوی قص ارادم کړي و بما پاغسلم ینالو چاغه ته ون رسید لغه حاصل نک تبوک کې د پیغمبر د قتل اراده چې بس دا پیغمبر به بس وجنو خلاص وش وما نقمو الله وی دا ډیر نمک حرام خلق دی چې وګوره الله رسول سره سونه احسانات کړی دي او دی الټا نمک حرامي کوي داغه د قتل منسوبې جوړي نو دا منافق نمک حرام سړی داسي چا احسانات ایری او د احسانات د خبد لې په زبانه بد بدل ور کوي وما نقمو دوی انتقام نه لید پیغمبر نه بد نه غنی دوی الا مگر ان دی وجه بد غنی انتقام علی چاغناهم الله ورسول غنیان کړي دی لره الله ورسول او رسول الله من فضل د خپل فضلنا څه مطلب الله ورکړه کړي و غنیمتونه را ورکړه دا منافقان به مظاهر دي هم پکې سوا کړه ورسوله او رسول ورکړه ما تحت الاسباب تقسیم ته مراد غنیمتو الله ورکو پیغمبر تقسیم ک نو الله رسول سره دا احسان وکاو او دې څه کوي ایله بد بدل ور کوي د قتل منصوبې جوړي دوی انتقام نه علي بد نه غني مګر دا چې غنیان کړ دی الله من فضل د خپل فضل نو رسول او د الله رسول مل ورکړه پیغمبر ول تقسیم فین یتوبو یکو خیر اللهم کچری دوی یتوبو تو و باسی اوسم نو یکو خیر الله هم دا بشی دی دا پارا غورا وین یتولاو کو ووڑی تو بونو باسی و عظیم الله و عذابن علیما سزا بولا ورکی اللہ سزا درنا کفی دنیا دنیا کې ولا آخر و آخرت کې وما لهم نبی دوی لرا فی ارض په دنیا کې من ولین سوک معاون ولا نصیر نه امدادی ومنهم من عاهد الله دا پینزم قسم اخری دا منافق چې واده خلاف دی وعده کړی دا بیا وعده ماتي ومنهم بعضی پدی کې منغه دي عهد الله چې وعده کړی و الله سره لئن اتیتنا الله کتا مون ترا کمن فضلی د خپل فضل نه ډیر مال نو لنا صدقنا خامخا مونږ به صدقه کو ولنکونن من الصالحین او شوبا د نیکانو نه پدې خیرات او صدقات کولو سره الله مال را لډې راکې نو مونږ به بیا خیرات صدقې کو پدې وړې نیکان شو فلما تاهم کله چې الله ورک دوی ته من فضی د خپل فضل نه مال دولت ورک نو بخلو بی دی بخل کو پاغه وتولوا وړې دل د اطاعت او انفاق نه هم مورزون او دی مخ اړون کیو اغه وعده سرتاونه راس منافقان یادې وعده الله سره کړی وا الله ته مونږ لرا کنو بیا به لګو اوسمی کنه کله کله یرا الله کمال مال راک دولت زبدا سیو کم دا سیو کم بخل د وج فاقبهم نفاق راوس الله منافقت فی قلوبهم د دې زړونو کې الایوم تر غروزه پوری القونه چې دی ملاقاتو کې الله سره یعنی تر مرګه بما د دیو جه خلف الله چې دوی خلاف کړي د الله سره ما دا غ سوادو چې دوی الله سره وعده کړي وا خرج کوو نه خرج کوي بس همیشه نفاق راغې و بما دی وجه کانو یکذبون چې دی دروغ وي د دروغ وعده کړی وي دا د منافقانو پینځم قسم وو دلته فاعقبهم کې ضمیر د فاعل الله تراجی دی الله تا او یلقونه کې هم ضمیر الله تا یعنی الله ورلا پیدا ک منافقت په دې بخل بخل یو که نو د بخل د وجنه الله د دې زړونو کې منافقت پیدا ک تر کوم الی یوم یلقونه چې الله سر مخامخ شي یعنی مړش قیامت پورې خما دا عام منافقان یادای ښا وګوره سیغو ته وګوره سیغي څنګه دي وی منهم من عهد الله لئن آتانا آتانا مونږ ته راک نو لنصدقن ولنکونن او اوی د دې نسبت کړی دی ثعلبه بن حاتب رضی الله تعالی عنہ ثعلبه بن حاتب مفسرین وګورئ نه دي کړی دا خطا چې راغله دا نو ابتدا کې یو نشوي دا نور بیا نقل در نقل نقل در نقل خبره معرف القرآن والا امرا نقل کړی جواهر القرآن امرا نقل کړی چې دا څوک دی بس نقل در نقل جواهر دار نقل کړ وجه دا وا چې هغه اصل سجاد بخاری سیب جمع کړي دي نو شیخ القران رحم الله خو درس کو خو بیا چې کله هغه تفسیر جمع کو ناغه بیا کم خبره نه پاتې تفسیر نه راغستی جواهر کې نو بهرحال جواهر قران کې هم دا خبره راغله چې دا څوک دی سالبه ابن حاتب رضی الله تعالی عنہ او کیسه دا ادا کیسه دا چې بس دې غریب او پیغمبر لراغه او وته وی دوار الو کا الله را مال دولت راکی نو مال دولت ورک غړي بيزي وي بیا بچ دینو مانزلا کله راته کله نه راته بیا پیغمبر ته وی چیرې به صرف جمعې له بر اعظم او دا سرورو او بیا چې د زکات وخراغه وي زکات ورکنو زکات ورنکو د کیسه جوړ کړي مو ویو دا اصل منافقان یادای سالبه ابن حاتب نه ده دا غلطه خبره ده چا چې لیکلی دا خبره کمزورې ده دا خبره صحیح نه ده وجه سره وجه دا ده چیو خو صحیح روایت سره د سالب ابن حاتب ذکر نشته دوی مدا دا چې سالبه چې ده دا بدری صحابي ده بدری ده او مسند احمد کې روایت ته د جابر رضی الله عنه نه لن يدخل النار رجل شاهد بدرن والحدیبیه هغه سړی جهنم ته نزي چې بدر ته حاضر شي او حدیبیه کې شامل شي بیت رضوان کې نو دا خو بدری دی د بدریانو فرشت بخاری کې کنه فرشت کنه بدریانو تذکرہ دا دا دا بدری امام بخاری پورو باب شروع کړي د نبی علی السلام نو دا چې پورا فرشت خوله پای کې د دنوم دی بخاری بیا راواله وګوره بدریانو صحابه کې ده دا سالبه بن حاتب رضی الله عنه نو صحابي بدری شنو څنګه ورکه نه پاک راغې منافق دا خبره غلطه عام منافقان موږ وی صيغه د جمع دا منافقان یادای په دې باندې بیا علماء تحقیق کړي دي لیکل کړي خو دلته زمونږ د ملک په کار اول نیلوی سیب کړي دي او هغه کیسه دا شوه چې زمونږ د دې کالو خان حافظ صاحب څوک پیژنې سباویوال وای کنه کالو خان حافظ صاحب تیر شوی د شیخ القرآن شاګرد پستر ګړوندو کالو خان ثوابک ډیر قابل سړی وو مفسر او مصنف او پړندو سترګو نو هغه چونکی زه نیلوی صاحب ما استاد علی بتلم راتلم او زمونږ به اجلاسونو نوجوانانو وخت کې کله وکالو خان کیو نو التا حافظ صاحب سره ناستا پاستا و نو هغه ورځ ماته حافظ صاحب وې چې ته سرګودې ته لاړ شې نو نیلوی صاحب نه تاسو کومه ته یو خط لېګلو دای جواب رانک نو ما وته سباره کې لیکل دي وې د سوره توبه د یاد باره کې چې مفسرین وای سالب ابن حاتب ده حالانکه بخاری کې هغه بدری ده لکه دا سوال اول د ذهن کې پیدا شو حافظ سے پستر ګړون نو دا مې شیخ صاحب ته وې امیر صاحب ته شیخ طیب صاحب یاد وای ته می وې چیرې ما خو شیخ القرآن نه سنې دی اوریدلی تا دلته سوریدلی سالا مبارکي شیخ وای چې نه اسمام نه دی وای دغه شیخ القرآن به شانو زلون او دا شي نه نه وي نو امام امیر صاحب چې زبس تراشه بس پنځپیر کتابخانه کې مطالعه وک وګوره او خبره ده قابل تحقیق مسله ده وی بیا بهر حال ما چې دا به سوک کې اثر ګمانه معذورم ړوندو مطالبه دا کوله چې بل به وته وی کنه نماوی چې زه نیلوی صاحب ته ولېګم ما ته چیرې دا خو ما نکی وی چې زه نیلوی صاحب لا ولېګم نیلوی صاحب له دا خط پورا خط لګلې نیلوی صاحب له چې زه لاړم هغه ته مو یا فس صاحب وی چې دغه سي ا مسله او یاو هغه ته وای چې ما په تحقیق شروع کړې خو هغه مسله ډیره تحقیقی مسله ده نو ما په پوره کتاب شروع نا به پورا کتاب به ولیک تسلیت الطالب فی دفاع سالب ابن ابي حاتب نو اپ مستقل کتاب لیکل نو علی صاحب لیکل 120 مفسرین خطا دي دا خبره صحیح نه ده چې دا سالبه ده دا غلطه ده نور تفصیل هغه کې وګوره بیا په شیخ خان باچا ورپسې کتاب راغی قطر والا تنبیه الطالب پنوم باندې نه دا دوه پکې زموږ شیوخ لیکلي دي د دې باره کې نور عرب هم بیا څه لیکل کړي دي بهر حال خو سالبه نه دی نور تفصیل تل تګوره دا عام منافقان یادې علم یعلمو آیا دوی نه پويږي چې ان الله بشک الله یعلم سرهم پويږي د دې په پټو منه جواهم او پخکا اپاغه جرګوم دوی چې سپټه خبرې کوي یا جرګې کوي الله ته خبر دی وان الله بشک الله علام الغیوب ډېر پوي دی په غیب باندې پټو باندې ورکوي صدقات ورکوي نو دوی پای باندې الزام لګي دا دا سره دا فی صدقات چا سره متعلق ده دا یلمیزون سره ده اے الذین یلمیزون فی الصدقات دا منافقان خلق ده چې الزام لګي په صدقاتو کې پچا المتوین من المؤمنین هغه مؤمنانو باندې چې هغوی د خوشین او پر رغبت سره مال لګی ای باندې ملزامی او الذین پاکسانم خاص کر لا یجدون چې نمومي الا جهدهم مگر خپل توان او طاقت نو فیسخرون منهم دی پورې مخندنې کوي یعنی فیسخرون منهم یعنی خندنې کوي دی پورې څه مطلب مؤمنانو کې وغو چای به ډیر مال راوړو پر رغبت په خو لګول اے ریاکار ته وګوره ډیر شی راوړو ریاکار ته به ریاکار وې او چې چا به وسنه او سلک به راوړو لکه د جهاد په موقع چا پړې راوړو یا رسول الله نور وس مینه کیږي توبوک کې دا پړې به چرته استعمال شي نو دی وو خان له په پړی باندې روم سره جنگ کوي سپر پاور سر پس کوي په موټي کجورو باندې جنگ کوي دی پورې مې مخاندل خندا وکوه وی سخر الله منهم سزا د خندنې د ټوکو ورکی الله دوی ته ولهم دي د پار عذاب او عذاب د الیم دردناک استغفر لهم دا منه د استغفار د منافقون پیغمبر داسې منافقان لبه بخنم نه غواړي استغفر لهم که بخنه غواړي دی لا او لم تستغفر لهم او کنه غواړي بار صورت هر صورت که غواړي او کنه غواړي فائدہ ولا نه ور کوي ان تستغفر لهم که بخنه غواړي دوی له 70 مره او یا کرتم نو فلن یغفر الله لهم هرگز بخنه نه کوي الله دوی ته دا یا کرته کنایه د کثرت نه منج ک ډیره مغواړي نه ذالک دا مینو دی وجه کفرو چې دی کفر کړي بالله په الله او رسول او رسول الله والله والله لا يهد القوم الفاسقين توفيق نور کوي د هدایت یا د مغفرت قوم فاسقین نافرمانو ته فرح المخلفون دا زجر بر تخلف چې دوی شاته پاتې شي او په خوشاله وي فرح المخلفون خوشاله دي ورست پاتې شي د جهاد نه به مقدم په خپل ناسته فرح به مقدهم په خپله ناسته خوشحاله دي خلاف رسول الله شاته ورستو د الله د رسول نه یعنی داسې بې ایمان دی ګوره پیغمبر میدان ته تللی دی او دی شاته په آرام نس وکرهو او بدګنی یو جاهدو چې د جهادو کې بیا مالم په لګولو د مالونو پسیم او په لکړولو د نفسونو فی سبیل الله جهاد په بدلی وقالو او نور خو سکه نور تم وی وقالو نور تم لا تنفرو فی الحر مزه په ګرمه کې زکاغه جون جولای اگست میاشتې وي سخت ګرمي وا اړ په شکال کنه دوی بنور الکه پرې د ګرمي نه دی ګرمه کې هغه 800 کیلومتر الکه تلریزه قل ورته پیغمبر نار جان اور د جهنم شد حرا هغه د ډیر زیات په ګرمه زیات ته په اعتبار د ګرمه دا ګرمي خدا خدا دینا سخت ګرمي د جهنم دا کدا ګرمي نه برداشت کینو هغه جهنم به بیا برداشت کینو لو کانو یفقهون کا چې دی پوی دی فیر رجاک الله الى طائفه منهم معاملہ د منافقانو سره پس د تبوک تبوک نه واپس شوه منافقانو سره به سم معاملې د منافقانو سره معاملہ فیر رجاک الله کو چرته تارا واپس کی الله الى طائفه منهم یو ډلې ته د منافقانو نه منافقانو ته تو واپس راشي تبوک نه نو فاستاذنو کلیل خروج دیبا اجازه غواړي ستانه آینده کې جهاد لوتو د پاره بل جهاد لزی دی بر سیب منزو فقل ورته لن تخرجوا ما یا بدا هرگز تاسو نشه وتلې زمون سره په مرګرتیا کې جهاد ته ابدا نه چره ولن تقاتلوا ما یا دوا او هرگز تاسو جنگ نشه کولې زما په مرګرتیا کې دشمن سره ولی وجه دا دا چې اول ځل تاسو ناسوه نو داغي وجنه الله درنا توفیق اغسر انکم بشک تاسو رضیتم خوشاله شوه بالقعود پناس اول مرتين اول ځل نو زه فقدو کینه مال خالفین اغا ورس پاتې شو خلکو سره په عذر اګړو شلو سره تاسو هم کینه سخ وخت کې لا نړې نو په آسان وخت کې راحت کې مزه اخو سخت غزوه وکنه فرض عین وا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا دا دوی سره معاملہ وګوره دا فیر رجاک الله ولا طائفه منهم دا معاملہ د منافق سره در حیات فل حیات په جون کې او دا ولا تصلی علی احد منهم معاملہ د منافقینو سره بعد از مرګ یعنی بعد الموت د مرګ نه بعد به منافق سره معامله څنګه ای ادا چې ولا تصلی پیغمبره مونږ د جنازې مکوالا حدن پیس یو تن منهم د دې منافقانو نه ماته ابدا چې مړ شي ما ابدن اچره الا تصلی ابدا اچره به مونږ مکوا د جنازې ولا تقم او مو ادریګا را قبره د د په قبر یعنی عند قبره د د قبر سره د استغفار او بخنه لپاره مې قبر ته د استغفار د پاره ورځه مې په جنازه کا ولې انهم کفروا بالله ورسوله دی کفر کړی دی په الله او د الله پر رسول او ما ته مړ شوی د هم فاسقون په داسې حال کې چې دی فاسقانو فسق نه مراد کفر او ګناه ښکارا کړی و عبد الله ابن ابي ابن سلول کنه هغه مړ شو زوی مخلص صحابي او یا رسول الله ترا جنازه وکړ له وبخي لارونو بس چیرې وبخلی شي نبی عليه السلام له قمیص ور کوي دا وتواون دی ولا بدلا ور کوله چې کله په تبوک کې قیدیان راغلیو نو عباس رضی الله عنه وګد دنګ سړیو پاغه د چا قمیص نه برابرې ده دی منافق په برابر شو نو دا تراغه سیوا احسان ای ولا ختم دا کمیس وته واغون او دویمه دا خدا چې منافق بې ایمانه د پیغمبر په لباس کې هغه کفن شي موږ نه معاف کیږي په دین کې چې خپل ایمان نه او بیا اراده کړې و خو آیاتونه رااله عمر رضی الله یا رسول الله مزه او عمر وکنه دا به خلق ډاډه شي نو حکم امراغ لا تقوم جنازې له به نه ځې، قبر له به نه ځې. انهم کفروا بالله ورسوله دی کفر کړی په الله او رسول او ماتو مړ شوی دی هم فاسقون ولا تعجبک اموالهم واولادهم دفع د وهم خدا منافقان دی نو چې منافقان دي دا دونه مزي چرچي ولي کوي وی ولا توجب کا مال او مال او اولادهم تا دې تعجب کې وانه چي د دې مالونه اولاد انما يريد الله يقينا اراده لري الله ان يعذبهم چې سزا ولور کې بها په دې مال اولاد په دنیا دنیا کې وتزهقان وزوم او وبزيد دي روحونه وهم کافرون په داس حال کې چې کافر به دنیا نه کافر زی وایذا انزل سوره دم بلنه خو زجر کله چې نازل شي او صورت ان امنو بالله پای کې دا حکمي چې ایمان راوړې په اخلاص سره په الله څه مطلب دا تعریض دی د قران ټکی کنه دا خوالف جمع د خالفتون هغه زنانه ته وای کنه مطلب دا جهاد لنزي وی زکور دی کی دی او بنگړي دی واچي خزو سر دی کینی خو اکن چې جهاد لنزي رزو دوی راځي دی بیا یکونو مال خوالف چې دوی شي دا غپات شو خزو سره وتو بیا علا قلوبهم مہر والے شوی د دې پزړو فهم لا يفقهون دین پويږي د دې بغیرتوب د وجه دا سوچ نشي کولای خزو سر پاتې کیو لکن الرسول لیکن پیغمبر ترغیب دی جهاد د دې مقابل کې د مؤمنانو صفت یادې منافق خو خزو سر کینی جهاد نه پاتې کی لیکن رسول لیکن پیغمبر والذین کسانا منو چې ایمان وروړل ما هو پیغمبر سره جاهد وی جهاد کې بیا مالم په لګولو د مالونو انفسهم په کړولو د نفسونو اولایک دا کسان لهم الخيرات دوی لا اجرونه دي خیرات اجرونه ډېرې خوبه خوبو تم وی ډیر خصفات او اجرون تم وی او منافع او فائدو تم وی دنیاوی او اخروی دوی د پاره فائدې دي دنیاوی او اخروی اولای کدا کسان هم المفلحون هم دي کامیاب بشارت عبد الله دا بیان د خیرات شو تیار کړی د الله دی د پاره جناتین جنتونه روان ویلانې دونو داغینه نهرونه خالدین فیها من الاعراب د باندچیانو نه د اوسه پورې هغه منافقانو چې مدینه کې وو د ای احوال وي اوسه باندو والا منافقانو ګور ایمرالل رالل بانساز من الاعراب د باندو والا نه لیوزن لهم چې دوی ته اجازه او کې د ناشته باندو والا منافقان یې سیب زموږ کارونه دي کومګه پاتیش دا د تبوک موقع عاملانو ټول بځه نو دی براتل وزرونه به وي وقال الذين او ناسیا کسان کذب الله ورسولا چې دروغ دروغ ویلي د الله رسول ته یعنی مطلب یو قسم شو اغا باندو والا دروغجن چې عذر پیش کړي دویم په کې باندو کې اغمو چې وقاد الذين كذبوا الله ورسولا الله رسول سره د ایمان دروغ جن وعده کړی د خو عذر لمران لل پنه شوي دو شو کنه باندو کې یو اغه دي چال معاذرون من الاعراب منافق دی خو عذر لراغه سیب کور کې می مصروفیت ته پټه مې ده خزا بچی دي او دویم وقعد الذين كذبوا الله ورسولا او بل ناسیا کسان چې الله رسول سره په ایمان کې دروغ ویلي دي اسی ظاهري ایمان وروړي د عذر لمرانغه یو کې سمغه چې عذر امرونه بس کې نه سزانه غلک او دویم کې سمغه چې اوی عذر پیش سيصيب الذين درچو ورسیا کسانو د کفرو چې کفر کړي د منهم په دوی کې عذاب علیم عذاب درناک کفر د جهاد نه انکار لیس علی ضعفا بیان د معذورینو کم خلک چې معذور دي د عذر د وجې نه پاتې دي نو وی دا معاف دي هغه معذورین دلته درې قسمه ذکر کړي درې قسمه معذورین یو عدم استطاعت بدنی بدن استطاعت نشته ګډ شل دویم عدم استطاعت مالی مال وسره نشته چې ځان لا اس ټټوالي اصله والي لاړ شي او مالی او دریم عدم استطاعت رحل سورلی نه لري یو بدنی عذر دویم مالی دریم د سورلې سورلی نشته درې وانه ذکر کړي لیس علی زوافا نشته د ګنا پاغه بدنی کمزورو ګناه نشته معذور دی یا مالی عذر یا جانی عذر خو شرط دا دی اذا نسول لله ورسولی کله چې دی خیر خوای د الله او د الله د رسول کوي د الله خیر خوای د توحید مسله منل ده د رسول خیر خوای د سنت تابعدار وما علی المحسنین من سبیل او نشته د پنیکانو باندې سملامتیا چې مطلب دا دی چې د دې عذر د وجنه جهاد نه پاتې شوی دا سینېک باندې سملامتیا نشته او الله ولا غفور رحیم بخون کې مهربان دی اوس هغه دریم قسم ولا علی الذین عدم استطاعت رحل سورلی وسر نشت ولا علی الذین او نشته د سحرج او ګنا پاکسانو باندې اذا ما اتو ک چې تعالی راشي لتحملهم چې ته دی سوار کې سورلی ولا ورکی خو قول ته تو ته چې لا اجدو زنمم ماغه س احملکم علی چې تاسو په سوارکم سورلی نشت دا بخاری کی راځي اما دا ابو موسی شری رضی الله عنه او ای مونږ ورلو پیغمبر مونږ لس ورلی راک خو امام مقو نه پیژندا پیغمبر په سخپه داسې غوساو ځکه دا منافقان به تل راتل یو به نشم تل بل نو بس پیغمبر غوسه ده نو دی ورغیا رسول الله مولا سوری دا قسم په الله نشم درکو ختمه وي وي مونږ واپس نو دی په جړه جړه تللی دی واپس خپو چې دا خو بوز جهاد نه پاتې کیو نو منافق په زور پاتې کیږي مؤمن سره سنشت جاړي چې ولې پاتې شم مؤمن جاړي وی چې لاړو دغه سو کسرا پسرا ولېګ چراش چرالو ویلاله او خان راکړه دا واره هغه وخت کې چرته رالل یا صحابه کرامو به انفاق کو په دغه موقع باندې ډیر لوی انفاق عثمان رضی الله عنه کړی ادا پسونو خان او پیسې داسې لوټاو کړي په دې موقع نو خان بس طریقې سر پیدا شي نو نبی علی السلام ورک او موسی شری لوي مونږ چې داسې روان شوې چې لکه پیغمبرم دوکه کې وساتس خبر نو نا خبره کې او خو قسم کړو نو مونږ ورلو ما ته یا رسول الله تا قسم کړو زه خیر قسم به کفاره ورکم خدا واره نو دی بیا جهاد لاړ نو دغه یادای استطاعت نشته مالی نشته بدنی نشته سورلی نشته نو دی چې د ګنا نشته پدی وطبع الله على قلوبهم او مهر والد الله د دې پزړونو نو په هم لا يعلمون دوی نه پويږي په خپل نفاق یا نه پويږي په ګناه او ثواب چې دا پاتې کېدل ګناه ده او تلل د ثواب کار دی او د اجر کار دی نو یا تزرون الیکم تتمه د بیان د منافقانو بس دا منافقانو تتمه پېشک د بیان چې بس دا غټول بیان خلاصې داش یا تزرون الیکم دیبا عذرونو باندې لټی تاسو ته اذا رجاتم الیهم کله چې تاسو را واپس شې دوی ته د تبوګنا تبوګنا واپس راشه باندې بلټی خو قل تو ورته پیغمبر لا تا تزرو تاسو باندې ملټوي لن نؤمن لکم هرگز باور نکو پتاسو تاسو به خبرم باور نشته ولی قد نبعنا الله مخکې خو زه خبر دوم کنه پیغمبر خبر نه دی تبوک نه مخکې خو راځي عذر مې د خزا کینا عذر مې د خزا مزه اوس خو الله خبر کړ چې دا ټول دروغ دوکې وي قد نبأنا الله یقینا خبر را کړې مونږ ته الله من اخبارکم ستاسو دا غواقعي حالاتونه ستاسو حالاتونه الله مونږ ته خبر راک چې وزر نو جګ جوړو بلا عذر پاتې دي وسير الله عملکم زرد چې آینده کې مملوینی ستاسو عملکم عمل ستاسو کار کارگزاری الله وساسا کارگزاری او حالات آینده مو ویني ورسوله او رسول د الله به مو ویني آینده کې به پته ولګي الله به ویني پیغمبر به ویني او مؤمنان به ویني نو بیا خو مؤمنان عمل الغیب شي نه دا مطلب یعنی آینده با ستاسو دا کرکوتون الله بیا ښکار کی نو الله به ښکار کی او پیغمبر مؤمنان به ویني کنه نو بس ښکار شي وسير الله آئنده کې به الله ښکاره کی عملکم ستاسو عمل کارکزاری ورسوله او رسول به مومنی ثم تردون بیا به تاسو واپس کړی شئ عالم الغیب ازاد ته چې پوهه په غیب او شاهد او ښکارو فینبکم خبر بدل در کینی سزا بما کنتم تعملون چې تاسو عمل کاو سیحلفون بالله زرد چې قسمونه بوخری تاسو ته په الله باندې ځان قلب تو الیهم کله چې تاسو واپس شئ دوی ته لتوریزونم دې د پاره چې تاسو مخ واړوي دی براشي قسمونه به کوي مطلب به دی چې راته سونه وای نو زبس فارزن هم مخته واړوا انهم بشکر سن پلیتی او زید دی جهنم دی او جزاء دا سزا ده به ما دی وجه کانو یک سیون چی دی کم سکول انفاق یحلفون لكم قسمون بخوری تاسو سلی ترضو عنهم دې لپاره چې تاسو تی راضی شئ خو فین ترضو عنهم کو تاسو د دین راضی شئ نو فین الله بشک الله خلا یرضا ناراضی کیږي ان القوم الفاسقین د قوم فاسقانو نه تاسو خو دوکه کی راضی بم کی درو قسم بو کی خو الله ته نه راضی العرب اشد کفر و نفاقا زجر العرب باندې چیان اشد کفر و نفاقا ډیر سختی په کفر او نفاق کې هر باندې والا نه دلته وګوره دا الف لام احدی دی کنه دا خاص باندې چانه یادې چې کم منافقانو دا غدور الاعراب دغه باندې چان چې د جهاد نه پاتې شیو اشد او کفر ډیر سخت دی په کفر کې ونفاق او منافقت کې واجدرو او ډیر لایق دی الله یعلم چې نه پويږي حدود منزل الله پاغه مطلب د هغه احکامو چې الله را لېږلي دي د الله د احکامو په مطلب نه پوهېږي انزل الله ولا رسولي چې را لېږلي الله په خپل پیغمبر او الله وهله علیمون په دې حکیمون حکمت والا مطلب دا چې منافق چې دې سره د د مرض یو مرض سره اشد کفر و نفاق کفر او نفاق پکې سخت دی بدنام به کی شکست به ورکی مصیبت به پیراوي والله والا سمین علیم اوریدون کې پوی دی ومن العرب دوس مؤمنان باندې چیان دای مدح وای دای مقابله کې ټول عرب باندې والا خو بد نشته خم پکی کنه ومن العرب او باید باندې والا نه منغ دی یومنو بالله ایمان دې په الله ول یوم الاخر پر ذاخرت ويتخذو او وی ګڼي ما غا سينفقو چې خرج کوي او قربات عند الله ذریعہ د نزدېکت الله سره وصلوات الرسول او ذریعہ د دعاګانو د پیغمبر پیغمبر وته دعا وکي او دارن الله ته بدی نزدیش الا خبردار ان بشک د انفاق قربت اللهم دا ذریعہ د قربت د دوی د الله دربار کې او سيدخلهم الله ذره چې دوی به داخل کې الله فی رحمتي په خپل خاص رحمت کې جنت به ورکی او ان الله بشک الله غفور رحیم بخون کې مهربان دی تفریو کې یو لاسو پورې وکړي